چې هغه له یو میږي هغه چک په لګول او بیا حکم ورکړ چې دا ټول بیل وسوځوي او بیا د الله د طرفه فرشتہ له حضرت جبرئیل علیه السلام او السلام او الله ورته وې پیغمبر ته صرف یو میږي چې چلوي حالانکه تا دا په مقابله کې دا غي ټول کله وسوځو حالانکه هغه د الله په عبادت کې یعنی په تسبیح کې مشغول دی واقعي کې څه خبره هغه ما ذکر کړې وې ټول جمعه باغې باندې لګېدلې و نورم څه خبرې پکې دي یو خبره په دې واقعي کې دا چې په اور سره عذاب ورکول څنګه دي اور سره یو سره سیزل اسلام کې بالکل ناجایز دی ها په اور سره عذاب ورکول په اسلام کې مکمل ناجایز دی دا به صرف الله ورکړي دا د الله صفت ده دا به الله ورکړي دا د الله لپاره خاص دی په قیامت کې نور څوک به ور سره عذاب نشي ورکول پاتې شو چې د مخکې امتونو کې د پیغمبر جوړ لگاو نو نو مخکې امتونو کې گنجائش شو هغه هغه یو مې کې سیز او ورسره ټولو سیزل او مخکې امتونو کې په اور سره عذاب ورکول دا غي گنجائش او جائز دی امت کې په اور سره عذاب ورکول درست نه دی پسنه تاسو هم جتا یا مارو وینه یا لغمو وینه او دا به راواله هغه د پاسه بشاک کې او تیلې ورته ورته کې نه دا ناجایز دی لازم نه کړ نو دې حدیث کې ګوره دا خبره مې یاد ساتي او بل دا چې د میګي مرګ میګي هغه وجل الله پرشتہ راولېګل نو د پیغمبر چون کې عظیم شان هستی وی لوی هستی وی نو دا هغه وړو کې وانتکار هغه الله نوٹ کوي او هغه باندې ورته تنبیه کوي ځکه چې څومره اوچت انسان وي نو دا هغه وړه وړه خبره نوٹ کولی شي دا وړه وړه خبره نوٹ کول شي د دې مثال داسې لکه ټوله مرغه الوزي هغه ته څوک ته نه نيسي خو کله هغه کې باز والوته او یا داسې بل مشهور مرغه والوته نه هغه ته ګوت نيسل شي نو دا کرانګي عام انسانيت کې الله داسې په وړو وړو خبرو باندې تنبيه نه کوي خو پیغمبر ته الله جل جلاله په وړو خبرو باندې تنبيه کوي نو لوی خلکو له بهر حال معاشره کې دا قانون رایج دی چې یا مشر دی یا مثلا استاد دی یا امام دی یا د سکول استاد دی نو هغه ډیر وړو وړو خبرو نوم ځان ساتل پکار دا نه احتیاط پکار او یو سيزونه بعضي سيزونه جایز دي نو هغه خو بعضي خلک داسې وي چې بس امام وي پرشته پکار راکنه نو دا څه هونه شي کېږي چې د خپل انسان او هغه پرشته اوس مثلا بعضی کارونه داسې دي مثلا ښکار کول شو جایز دي نو کاغه د میانو ښکار کوي یا د نورو ښکار کوي نو دا څه د ګناه خبره نه نو بعضی عوام نو سړی په دې کې نشي خلاصې دي نا جائز سيزونه خیر ده خو بعض واړه چیزونه چې پای کې کراهت یا کراهت تنزیهی نو د داسې خبرو نم د کلی مشر لا دا کنګه د جماعت امام لا د سکول استاد لا هغه نه ځان ساتل پکار دي لکه پرې وړه خبره باندې الله خپل پیغمبر ته تنبیه وکړه او بل دا نه دی واقعیا کې دا سبق مشته شریعت هغه د هر شی بیان کوي دا حقوق بیان کاغه میګه ولې نه دی دا حق بیان او انسان اوسکه چې کم د میګه سالمیت ته او دا هغه امن دی الله جل جلاله دا غیم حفاظت کی دا غیر پرم لوی لوی پرشتي را لګي دا غیر حقوق نه بیان هله کوئی اسلام د خود حق وو اسلام د خزو حق نه دی واده اسلام خو انسان سکه زنانه سکه میګی تم امن ورګی نری وجه نری حدیث نا مونږ ته یو سبق هغه د ملاوی اول خبره ده چې کوم عبادت گزار خلق دی دا غي د عبادت خانه او دا غي خیال ساتل پکاري کدا میږي هغه دغه څه د الله مخلوق او خدا کمیږي دا وخت کې د الله په عبادت کې مصروف نو د عبادت گزار انسان یا د عبادت خانه احترام دا مسلمانانو باندې لازم دی د دې دوارو سيزونو هغه خیال ساتل پکار دی او اخیری سبق نورم بلا خبرې او اخیری سبق پر حدیث کې راځي چې بی کسورا هغه کسوروار کول نه دی پکار رحمان بابا وی بی کسورا کسوروار دی کلم پسو نو مطلب دا دی چې یو میګي کسور کړو نو نور بل ته څنګه هغه ته اور لګول شي د حدیث نه یو قانون معلوم شو چې کم کس جرم کړی دی تب صرف جرم والا ته سزا ورکړي مثلا یو سپی ته وچی چلیا تا باندې عملو کا تا قتل کا ستا په فصل باندې یو ګډر لاو تا ټولو ګډو ته لاوړونی سا په مخه دی غست دی او ټولو باندې را باندې کړی یا ستا فصل دا یو پر د غواره غلی او تا ټولو ته لاوړونی سا ټولې دی قتل یا ستارو یو وجل دی تراو لګی دی بل وجنی یا تا سره زیاته یو کړه ده ته زیاته بل سره چې کله الله په میګو کې دا قانون نه برداشت کوي دا خبره نه برداشت کوي چې جرم یو میګي کړه ده پیغمبر هو ټول ته لګي نو تاسو وایي چې الله جل جلاله هوبا انسانیت کې دا خبره څنګه برداشت خدا عزتمن محترم د بعضو ملکونو قانون او د پښتنو خبرې کې دي چې د اسلام خبره دا ده چې کم جرم والا دی صرف جرم والا ته سزا ورکول شي کاغه په حیواناتو کې دی او په انسانانو کې دی او دا یاد ساته دا ډېره سنگینه خبره ده او دا د اوس نه نه ده دا د اوس نه نه ده دا د فرعون د وخت نه ده او دا فرعوني قانون دی نه حق عذاب ورکول یو بل واقعیا دې بار کې دا بیان دور منصور کې ذکر را مطالب عالیه کې صحیح موقوف روایت ته صحیح روایت ته د فرعون د خزې بار کې راځي د فرعون خزا داغي نوم آسیه بیبیو آسیه یاد ساته ګوره یو آسیه ده یو عاصیه ده بعض خلک وایي آسیه نوم کې خدای صحیح دی ډیر بهترین نوم دی آسیه آسیه د نیکانو خلکونو کې خدای پکاري نیکه خزا واقعه ته بیان او پاتې شو عاصیه عین صاد او یا سره هغه نافرمانه خزه ته ویل کیږي نو عاصیه نوم کې خدل صحیح نه دی او عاصیه نوم کې خدل بلکې دا به تور کې مستحب دی ځکه نمونه کې حدو کې دا شعار موږ تاسو ته پیغمبر اسلام او پیغمبر اسلام خپل ځل نوم څه ابراهیم ابراهيم عليه السلام څوک نبی عليه السلام نکو یا صحابه ټول د نبی عليه السلام نوم یې محمد عربو کې جو ګره محمد ابن محمد ابن محمد ټول چې په بل دین محمد محمد یا عربو کې جو سم وګوره هغه صحابه نمونه دي نو نوم کېښودو کې بهترینه طریقه دا ده چې یو ټکی حکومت خو دوه ګړي ځان له خبره یو ټکی وسره ولګي مسلې پېښېږي او بل دا دی چې د نیکانو خلکو د بزرګانو خلکو نومي نو دا بهترینه طریقه ده علماء لیکلي دي پتاو لیکلي چې دا مستحب طریقه ده اوس بهر حال نه پیشن راغی خلک یعنی مطلب ټي وي ته ګوري چې ډرامو کې کم راغلي یا فلمونو کې هم خکردار والے یا کرکټ کې کم خکردار والے د صحابه نوم کې هدل یا د صحابيات نومونه کې هدل هغه وخت لري راغلي خلک نه ګري بهرحال اسیه نوم یو اسیه نوم قران کې نه راغلي وقالت امراه فرعون امراه فرعون قران کې راغلي د فرعون خزا خنوم نه راغلي انو تاسو د عبد الله بن عباس روایت ذکر کو چې نوم د هغه اسیه بیبیو بی خبره واقعي ده تکوم دې خبره پورې چې بے قصور عذاب ورکول د فرعوني قانون دی نو فرعون بهرحال وګدا واقعیا دا ځان له ټیم والی چې کله د موسی علیه السلام او د ساحرانو مقابله وشو او کله موسی علیه السلام غالب راغی د لور هغه مشاته او ویختو منځول والا او هغه ایمان راوړ او کله چې هغه بسم الله او فرعون خبر شنه ډیر سنگین عذاب ول ورکو او به وته وی شو له پاره کې ټول راسته کړو دا یو واقعې مې بیان کړی و چې کله فرعون د عذاب ورکو د کمشاته له عذاب ورکو د منګز ولا خذلاو کور تراغه نو خذ ته نن یو خذ ته ډیر سنگین عذاب ورکو او په دې دې طریقه داګه بچی او هغه ما ستا وکړو نو د فرعون خزه وت خیره مو کړو ته ظالم فرعون ته وی هغه یو معصوم خزه وا هغه داسې سنگینی طریقې سره ته عذاب کړه بے قصورا کدا ک ایمان دې نو دا ایمان خو ما مروړل دی هغه وته چې په کومه خبره تا هغه له عذاب ورکړ ایمان نو زستا خزم اظهار دا واقع وکړه چې کله د ظلم دا واقع او لیدل غیرت کړه او په خپل هغه ته او هغه ته وې کچره په ایمان باندې دا هغه ته عذاب ورکړي نو دغه ایمان خو هم راوړي بهرحال فرعون خو د خدای او د ربوبیت دا وکړي و وجه دې خبره نه واړي کته ما خدای نه مني چایو ته نه لرم فرعون ډیر دمکه ورته ورکړي بعضو روایتو کې خدا دې صحیح روایت ده تاسو چې ما کوم حواله درکړي صحیح روایت ده چې فرعون هغه راوستاو داسې په دیوال باندې راځي او دربان کې وې چې دا څنګه زما خزي ایمان راوړې هغه ته بز سنگینه سزا ورکوم دربار ته راوستا نو تاریخ لیکلی دی چې لاول وته وګوره دې محل ته وګوره دې کور بوزي راو می باسلې د دې کور وته دا بنگله در نه پاتې کیږي خدای پرېدا عذابې کې با خدای پرېدا خو بهر حال اتیار نشوا فرعون او دې لته دغه طرف ته مخکې زما بنگلې طرف ته او دکا صحیح روایت کې میخونم لیکلي دي او بعض تواریخ لیکلي او تفاسیر لیکلي دي چې دا چمړې داګه نه وکړه په ژوند دی باندې دا دعا یې وکړه خدای پاک د دې ظالمانو نه ما خلاص کړي او یا الله زه خو د دې د کور نه راو باسلم ما د پر په جنت کې د کور تنظیم وکړي دا دعا یې وکړه د مصیبت په وخت کې چې به مونږ چاته و الله تا او تاسو چې الله نه یو سوال کوي الله بدل درکړي او بعض روایتو دالي کې لري چې کانه بیا په کانه راغورځاو چې کله کانه اوچت کو نو د کانه د را پریوتو نه مخکې الله تعالی دا غیر هو واست او سوال الله قبول کو دغه صحیح موقوف روایت کې راځي چې الله تعالی ټیم کې خپل جنت اوم خوویلی د پسترو او چې کله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات کړه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د خدیجه چې جنت ته لاړ شي نو زما په بیبيانو باندې سلام وایي نا حیران شو پیغمبر علیه السلام ته وی زستا اولنې بیبي نمرګ را روانو اخیری خبرې وي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ناستو د هغه د آخرت سفرو دواړه ناستو پیغمبر علیہ السلام او دا خبره وکړه حدیثه چې جنت تلل شي زما په بیبيانو سلام وایا هغه وته یا رسول الله زه هوستالم بنه بیبیم چې د دنیا نه روانه په جنت کې ستا بیبيانې څوک دي پیغمبر علیہ السلام او دا فرمایل مریم او بیبي آسیا الله جل جلاله مال په نکاح باندې راکړي دي او جنت کې دي چې لرشن پای باندې زما سلام وایا هغه صرف د جنت کور او الله ورله جنت او په جنت کې خاوند نمبر دا هغه ظالم نه ورله نجات نمبر کو خو چې کله خلق بلاو کړ او وی وی خدای د د عملین مخلاص کې نو کان الا نور هغه د هغه ساتلی و او چې کله وی خدای جنت نو هغه کور پرون وی چې د عذاب ورکوي چې زمام محل وتخکاری الله ورته خپل جنت را مخامخ کو هغه سره جنت او ته الله ورله په التکی د کور ول تنظیم او چې کله ایمان ایمان وی عزتمن محترم د انسان ایمان مضبوط وي نو الله بیا مضبوط ایمان والا سره دا سم معاملہ کوي نړۍ زیاته هغه ظالم کو او الله دا وکړو چې الله د نبی علیہ السلام بیوی وګرځول دیکھیں ډېر عزتمن محترم عبرتونه دی واقع دي ډېر انتهایی عبرتونه یو خو چې وګوري کرامت پکې الله داګه هي کرامت د اولیاء حق دې کسو کې منی او کنه منی مونږه منو جنت لیدل دا انساني کرامت او عزت چې الله جل ورکه خولش په دنیا کې خول شي ذکم زه والله مخامخ خول شي نبی علیہ السلام یو پیرموس کوته مخامخ دیوال کې راته دا د سيزونه جنت هم ښکار شي د جنت میوه هم ښکار شي اور را مخامخ شي نبی علیہ السلام د جهنم چې الله خیر الله خول شي نو انساني کرامت او په کرامت کې بیا د پرشتو امداد نو تاسو ولیدو چې الله جل جلاله داګه د پرشتو په ذریعہ سره تنظیم هم کړو واقعاتو کې بعضي روایتو نه معلومه کې چې د پرشتو په سورې کړو د نار تاسو له مرته پرېښو چې دا روس په شي اصل کې د پیرون د سره زیات محبت اسی بی بی سره او دا ډېر انتهایی تاریخ لیکلی انتهایی حسینه خزا او دومره محبت چې د موسی علیه السلام بارک دا غشکو چې زکه ماشومان علالو نو کې دې شي دا هغه ماشوم وي خو بیان چې کله خځه وته وي چې یاره دا خپل بچي کو زما استاد سترګو یې خواله بشي نو بیان داګه نه مجبور او داګه د محبت نه مجبور به هم پکور کې وسات او دا غي ار مطالبه هغه برابر کړ موسی عليه السلام هغه لوي کو الله جل جلاله دا هغه پیغمبر په محبت باندې الله دا هغه په ایمان کې وفات کړ چې کله الله ایمان ورکړي د فرعون په کور کې مرګ چې کله الله حفاظت کوي نو د فرعون په بیرو کې کوي الله ته د فرشتو سورې کړ د فرشتو په ذریعه په سورې کړ چې کله ګټه پر اورځاو دا غي نه بچ کړ او چې کله الله ته چغواله شي خو ایمان پکار دی د محترم ایمان ډېر بهترین شی دی چې کله ایمان مضبوطی بیا سړی ته د کائنات هیڅ یو شی څه نشي ویل ادا اوس لری خبره ده اوس نږدې خبره زمون دیوبندی عالم مولانا شاه ولی الله رحمت الله علیه دا غزوه دا انډیا علاقې دی شارق الدین رحمت الله تعالی علیه یو پیره د مجوسیانو سره مناظره و امجوسی په سلاو تاسو د اور د عبادت سره کوي او دې ګور راځي چللې چې الله په قانون چلېل ډېر ګران کار ګناه بدر نکي چې ته به موس قضا کې چې ته به زکات ورنکې چې ته به ښه اخلاق اونې چلې چې ته په بل لین کې د الله نه فرمانیو کې نو دا ګران کار دی چې ته نه چې دستانه با هغه غلطي وشي نو جهنم ته ولاړ شي او ته چې موږ له اور سره دوستانه پیدا کوم چې د عبادت کو نو موږ د اور سره دوستانه پیدا کو اځ کله اور سره زموږ دوستانه شو نو بس بیا اور مونږ تسلی شي نو موږ ځکه عبادت کو شرف الدین رحمت الله تعالی علیه و دې تاسو عمر له اور عبادت او دې 50 کال هو دې کړی ویا وته بیا هو ته دې اور کلک دوست ته هو بخپې جنې وته یاو خدای ځا دا سکارو کدا لاس تور لګ نږدې کا ناموجوسی وته نه مونږ چې کوم ور سره دوستانه پیدا کوو نو هغه د اخرت کور دی نه او د عجیب خبر خدا نه چې عبادت د دې ور کې دوستانه هغه سره پیدا کړي دا عجیب خبره وته کو ځان دوکه کې ما چوي دا مچا عبادت تو کا چا چې دا ور پیدا کړي نور سبا ځان شي نه دا اور سېدل شي او نه دا اور سېدل شي وته ګوره زه دا هغه اور والا چې کوم مالک دې دا عبادت کوم بسم الله اشهد ان لا اله الا الله وي او اور تدن نشه ته وي راځه دن پکې ناس تو هغه ته مخامه وته دا زه دا اور والا عبادت کوم نو ګوره اور دې ما ته سوې کړ هغه مجوسي مسلمان شو دغه وجه دې عزتمن او محترم چې کله ایمان د انسان مضبوط وي او کلک ایمان والے وي الله دا مدد فرمایي او دا هغه یقین مطابق الله هغه سره معاملہ کوي بهرحال دې واقعې کې سنورم ډېرې خبرې ټیم برابر ده ان شاء الله غو بیا آئنده جمعه الله رحمت او توفیق نصیب